وزين مستقيم يسطو يسطو مخنا احکامات د حروف مرققه او شروع اول درته و چې الف باریک وایا بیا درته ناظم صاحب وې چې د الف نه علاوه نور حروف دغه کې د باریکوالي کوشش کوا وقف کی یو حرف دی او قلقله پکې کیږي نو څنګه به کې کان ابیانا بیا به خسر ګندې کدا حرف قلقله په وقف کی کان ابیانا بیا به خسر ګندې نه کیږي ښا دا هغه خلک دا خبره کوي چې غد سره د عربیت په لار نه تیر شوی اے تا ته چې سو کوئی دا غوږ دې پټ دې لګ دا غوږ را سرګان کا د دې دا معنا ده چې غوږ نشته نه کشته خو پټ دی ها شته کنه تا ته چې زه کوی دا پلانې شي ما ته نخ کار ښکارای کا نو دا د دې خبره دلیل چې شته شته نو دې ځکه امام ابن الجزري صاحب چې وی قلقله سرګند کا په حالت د سکون کې چې په حرف قلقله سو دینه معلومه شو چې په حالت د حرکت کې شتا خو سرګند نه دغه شان کوم چې په حالت د سکون کې خبره شو دا غي پوره وضاحت مونږ کړو دوباره اعاده نه غواړم ګوره سکون په دوه قسمه دی یو ته ویل کیږي سکون وقفي او دویم ته ویل کیږي سکون غیر وقفي سکون وقفي پدې کې قلقلا د سکون غیر وقفي نه زیات دی نو په اول کې وای و بینا مقلقلا ان سکانا قلقله سرګند ک ساکنه په سکون غیر وقفي سرا و یکن فی الوقف او کدا په وقف کې نو بیا به سرګند دین خبر روته چې قلقله سو مراتب دي درې یو هغه چې په حالت د حرکت کې او بل هغه چې په حالت د سکون کې خو وقف پني شوی او درې مغه چې ساکني وقفي تاسو ویلو چې قلقلې د بار سو مراتب دي تیز وای درې اعلی اوسط ادنا هغه د شعر نه معلومیږي اے قلقله په حالت د سکون کې سرګند کا او که په وقف کې خې سرګند کا او حرکت کړي نه سرګند دي ها اعلى اوسط ادنى نو بعض خلک وای دینه معلومیږي چې په حرکت کې غلغلې دا خبره صحیح نه ده ناظم صاحب چې و چې ان سکنا د دې قید د زیاتولو وجه دا و چې په حالت د حرکت کې قلقله خو اسم په زمن د حرکت کې ادا کیږي خدا په حالت د سکون کې خطر دا ایجاد نشي که په حالت د حرکت کې قلقله دا نه کړ سره حرکت بادا نشي خو په حالت د سکون کې کېدې شي چې دې ادا نه کې لکه توس وې اب ادا دې نه کا ادا کولم چې اونیم شي ادا کول خو په حالت د حرکت کې تبیا حرف نشوي لچې ادا نه کې ها وابا وابا په خپل ادا کېږي نو ځکه غزه کړنو کو ویخ طالب دی غل غدل نه روي چې ویخ شه اندګان خبره تاسو لازم ده ها دې وجه نه تاسو دا قلقله په حالت د وقف کول اعلی ما درته ویلی ځکه چې آل تور پسې بل حرف نه توقف کې نو قد پیړس پکو تاسو په دې باندې پوه شئ دزه کې المنح الفکریه کې مولا علی القاری صاحب ذکر کړی وای قول د مصری صاحب چې هغه ذکر کړي اول دا خبره ذکر کړي وای مراد بسکونه فی الوقف اعم من ان يكون عارضا فی الوقف مصليا دا وقف کې چې کوم سکون راځي نو کاغه سکون یې استي دی او کله وقف د وجه ساکن شوی لکه موږ ویلو کنه مشدد موقوف متحرک موقوف ساکن موقوف نو وای که سکون د وقف د وجه راغله او که اول نه ساکن او تا په وقف کو دواړو کې یو شان قلقله کیږي اعلی او هر چې قول د مصری صاحب دی چې هغه وای او عارضا للوقف وي ومن لم يتب او ان يسرق وی لکه ومن لم یتوب او ان یسرق کې څه شه دې د وقف د وجه وی سکون راغله نو والله علی القاری سے غوسه شوه وی فغفله عن قواعد العربيه الله دې مليانو دغه نه ساته سنا شارح مصری صاحب خو بس غافل کو وای د په قواعد د عربیت د پویږي نه ځکه وای دا عارض لجازمن ده لا لوقفن ها او د جزم د وجه راغلی او لم یتبو یسرک وقف خبره خو نشته وسین مستقیما او دارنګ سین د مستقیما او د یستو او د یسقو ای معنا شو معنا پوه شو په دې شعر کې شپږ الفاظ درته ذکر کړل حصحص احط الحق مستقیما یسقو یسقو درې د ح سره تعلق ساتي او درې د سین سره خدای نه دی ویلي دا خو موږ په ترجمه کې وې چې صفا وایا د دانه دی ویلي چې د شپږو سره څه چلو کا ما ته وګوره دا معنا مزه نه کوي ها صفا وایا په دې دریو کې ها حسن صفا ده چې جامرای نه خراب یا دا عطف د په لفظ الالف باندې په دې کې یو مسله بره ده چې هغه ماتو په نه له ډېر لري پاتې شو بل اسمان کې پروت دی ځکه منځ کې حکمونه دي وحرص على السكون دا وحرص على الشدة والجهر الذي أو بينا مقلقلا نو صحیح خبره دا ده کله دې ترجمه دا سه وکړې شي چې مونږه دې ځای کې لفظ د ترقیق مقدر اومانو د حانه مخکې لکه علامه شارح رومي او مولا علي قاری رحمه الله ایدا سکریه رومی سے بوئی کذا بین ترقیقا حا احس حسا لمجاورتها الصادین او قاری سے بم ذکر کری والمانا بین ترقیقا حا ان نحو حس حسا عین بنو او زرا واړه وکړه ابن الجزري زه اما ته سره خل د پنجاب خې په جندلې یا ور سره کې دي چې ته پنجابیانو سره دل ها فصف عنهم خو چې پنجاب والو خو بس خوش شي اختر رز ده ها زه په دې نه پوهېدم چې العیاذ بالله پښتو لفظ دغه داسې شی دی ما چې دې سوې او چې کله ورسته و چې انک انت العزیز الکریم څنګه دې ورپسې نو بیا زه پوه شم چې خدا ذوق یادوي څه یادوي ذوق ذوق هغه مليان چې کله عربو ته لاړ شي کنه دا دلته چې مناظره اسلامي او مناظره قرآني دې چې کله عربو ته لاړ شي قسم دې کړي څوک مسلم مخکې کوي دا یاد ساتي نشته کنه دلته قانون نشته کنه قانون خدا پکارو چې الله د پیغمبر په مصلی به هغه سره ودرېږي چې د الله د پیغمبر نه کم شي نقل کوي چې صحیح ویلې شي نن دبا پټکه و به موږ دې درکی و چې دبا جنازه منازو شو چرچانو بم پکې پټکی و الله تسکاتونو د بارا اته واسکار تقسیمې دوګنه بس چرچانو چې دغه چې کم ځای په بوټو بوټو کې ځان لا پټکه سنبال کړه بس خو چې جنازه و شو کنه نو پټکو پته و بیان لګی دا د صرف دې د پاره بیوالو چې مالم پکې میلاو شي ډېر زمونږ مرګي لکه استادان چې کوم دي حالات څو وخت خراب شي وو نه ډېر خلک بیا بار ته دي نو زموږ استاد هغه ډېر ډېر مطالبه کوله چې د جماعت کې امامتي ملو شي عالم سره خو بیا نور څه نشي کولی خو جماعت کې امامتي نو اج به کوم جماعت ملو شي بوله وي تلاوت ترولېږي ته تلاوت چې به وکړو بیا به وینې دی راځي نه یو ځکه به وي جمع ورکه سورته فاتحه مې وي او خمه کوشش کړو سبا کړې مې وي بیا داسې سورتونه مې وي ځان مې مو خو قاریانو په طرز کې مو یو او چې مونږ شو سو کوم نو جمعات کې لګا لاړل مرګري کنه وای زه خوشحال شوم اکا کسان وی چې مونږ کې هم به بیا وروسته حکم لګو چې امام دې شي کنه نو چې بار راووت نو بیا وراله ولاړو نو فاتحه مو کوی سوره فاتحه دې ټیک نه ده حالان کې چې سوره فاتحه وای نو خو صحیح وای خو بیا موږ له پوښو به چې څه شه ده سوره فاتحه سره بیا دا کړې هغه وی یارمان د ذات کاله مې نه وځای کړه خو چې دا قران د الله خو مې ټیک کړه وې کنه مونږ ټول عمر دغه چې وو مونږ صرف او نحو او بلاغت او فلان او فلان دې لپاره وایو چې قران په زمونږ سم شي ستا قران سوره فاتحه دې نه ده سم تاسو په هغه وزم نه دی ویلي کدا صرف او نحو دې لپاره ویل کېږي چې د قران الفاظ به سم شي نو لدا تجوید د څه لپاره دی خبر باندې ورسېدې کنه عرب د دې شي ډېر سخت خلاف دي غلط قران ویل دی یو سړی معیار چې ورته خو له کنه دا ډېر لوی شو قول حدیث ته او فلان دی او لیک تلاوت دی کی ای دا نه نو چې مال مسالې وکا مسالې د لیک دی مليان تلاوت کې بس تا معیار معلوم چې دستا قران تر سره مینا ده اجته تلاوت شکو له ته خپل له بخیر نو په خپل علم خولو کې خو به ته یو آیت خو نه غلطۍ کې ویلې شي کنه نو فصفح عنهم دا هغه مثال ذکر کړي ابن الجزري په نشر کې بیا وای سبحه سبحه وای فكثيرا ما ډېر کرتا دي حروف لرا دا کوم کلمات ته شو دي لرا يقلبونها في الاول عينا اول نه خو عين جوړای کم نه فصفع عنهم تو وایا پړو پړو پوجا د بوې باندې شو کرامت دې کنه دې ابن جزري ته ها ويدغمونها وادغام پکې کوي نو ادغام وای دې ته چې تاسو فصفع عنهم حادث عين کې مدغمه کا وبالحق داسې وبالحق ابل کاری سي وبالحق داسې باندې چې وبالحق طول وي الحق څنګه به وي الحق وي دا کلمات لګ نن خپه غونډه کړه نه احاطو صحیح شو او وسیله مستقیمه یستو یسقو دام ویسه کوا دام باریکو آیا سین په مستقیمه کې د قاف د وجه چرته ډکو نه وي ته خو قاف په تلر د منځ کې تا د وینا د قاف ډیر قوي دی که په منځ کې فاصله هم د خو بیا چې تر تسواد جوړ جو سوچ دې نه صراط المستقیم المستقیم دلته شارح مصری صاحب ذکر کړي وای مستقیمه په فتحې د میم سره ده ها تنوین پینشته ده تنوین حکایي علامه قاری صاحب ذکر کړي وای زه ناشنا خبره ویشته پریدي را وای دا یې سره ناشنا خبره کړي را ځکه په فاتحه کې الف لام سره دی او دلته خو به الف لام دی نو خو بس الف لام به تیر کړي کنه په شعر کې ها وی ولا يخفى وجه الغرابه ها یسقو یسقو پدې کې دا ټول کلمات موږ الحمدلله مخارجو کې د دې پوره بحثونه کړی دي چې کم حرف بسنګ ادا کې او کم حرف سره غلطي نه دي شي هغه چې د سین باب ته تور واوړې کنه د خپل کتاب کې دا درته پته ولې هر حرف سره موږ الحمدلله پوره خبره کړې ده ضرورت نشته ووجد وجد عليه امه من الناس يسقون نو یستو یسقون سم مراد دي دغه دوا الفاظ یستون او یسقون په دې کې وای دا سین لکه وما دغه طا او قاف سره راغلي او هغه د حروف مستعلیه نه دي دا د ضرورت شعری د وجه دا نیم کړي د شعر د وجې صحیح دي خو غره چرته ته په قران کې داسې وقفونه کې چې وې سامي ختم شو ته یا کادون یستو ها بعد طالب بدر نظر وې چې سامي ختم شو نه چې سامي ختم شو نه په یا کادون به ولاړ وې کنه پدې باندې نو وقف اضطراری جایز دی ان په وقف اختباری او اختیاری جایز دی اختباری بدل ته اختبار د ساله په خبره پويږي کنه پويږي نه په اختیاري جائز ده نه استراري او نه په لیکلو کې دا د دین جدا کیږي چې استونه ته جدا ولي دا او دلته ضرورت د شعري او يجوز للشعراء ما لا يجوز لغيره د قبلي يعني الحق د باقی د اشعار دو نه د سر قبر دې اب بل کال چې ان شاء الله ها دا ډېر دې دمر کنه